دی اومه واقعه کې صورت کې مونږ مخکې ویلیو الکه په دین ځان پوی کې په دې دین باندې عمل وکې او بیا دا د قومونو ته بیان کې خو یو مسله دا ده چې ته د دین خبره دغه کې او دی خلکو ته بیانې نو دا اکثر دا مسلې د ځینې خلکو د طبیعت خلافي تاسو ته به کله خلک سترګې برنې کی درته به بریتونه تو کی یرول به درته شروع کی ته د هر چا قدر کوه د هر چا عزت کوه خو دا تکلیفونه برداشت کوه او چې برداشت کړنو الله پاک به در باندې د کامیابی دروازې راکولو کی موسی علیه السلام ته ګورئ حضرت موسی علیه السلام دی یو سر دی یو ورور دی او د فرعون د جابر په شان سړي ته ور مخامخ شو که نه دی او چې ور مخامخ شو نو څومره تکلیفونه یې ورته ورسول د هغه د قوم بچي حلال کړو ده ته یې سازشونه کول لیکن آخر کامیابي چا سره شوه د دغه سره شوه د موسی علیه السلام سره شوه دقسې به الله تاسو هم کامیاب کړي ولقد ارسلنا یقینا راولیږه مونږه موسی موسی علیه السلام ولقد ارسلنا یقینا راولیږه مونږه موسی موسی علیه السلام بآیاتنا سره د نښو زمونږه دلته به د آیات معنا کوي نخ نخې نشانې معجزې دلته به مراد د کتاب آیاتونه ترې نالې ځکه چې موسی علیه السلام باندې خو کتاب علی نازل شو چې فرعون دغه شو هلاک شو ولقد آتینا یقینا ورکه منګه موسی موسی راولیږه موږ موسی بآیاتنا سره د هغه نښو زموږ اوس نښې هغه تاسو ویلي و که نه نهه معجزې وي په هغه نهو کې دا یو څو ډېرې مشهور دي عصا ید بیضا سینین طوفان او دا دغه دی دم تمس دا دغه دی وسلطان مبین او سره د دلیل ښکاره دې ته تخصیص بعد تعمیم وایي ښه مخکې خو عامې معجزې وي بیا دلیل ښکاره پکې یو خاص معجزه ده چې هغه عصا وه امسا چاته مې راولیږ الی فرعون فرعون ته وملئه او ډلې د سردارانو د هغه ته د هغه د سردارانو د قوم چې کوم دغه و هغې ته مو راولیږل هلکه چې موسی علیه السلام د الله دین بیان کو یو طرف ته موسی دی او بل طرف ته فرعون دی دا خلک د چا پسې روان شو فتبعو نو دې خلکو تابعداري وکړه امر فرعون د کار د فرعون هغه به چې څه کول د هغې پسې روان شو دا فرعون به چې څه کول نو دا سیو که نه وما امر فرعون او نو کار د فرعون بی رشید درست رشید وی صحیح ته فیدمن وما امر فرعون او نو کار د فرعون بی رشید درست دا بله مسله ده په دنیا کې چې دوستانو چا پسې تاسو ځئ په قیامت کې به همدغه خلکو پسې به مخکې او تاسو به پسې ځئ که نن د علماو پسې تاسو روان یې د پیرانو او بزرګانو پسې تاسو روان یې کله چې په ورځ د قیامت الله د علما جنت ته بوځي تاسو هم پسې روان دي دا بزرګان چې جنت ته ځي تاسو هم پسې روان دي که بدعملو پسې مونږ زندهباد وایو څنګه چې الله دوی جهنم ته شي او نعوذ بالله مونږ به الله شي د دې وجه نه هر سړي له وي په کار چې زه د شا پسې روان یم یقدمو هغه به مخکې رواني یقدمو هغه به مخکې رواني د چانه قومه د خپل قوم نه د خپل قوم به پسې روان یو دی به مخکي یوم القیامه په ورځ د قیامت فاوردهم النار نو دا فرعون به راولي دوی اور د دوزخ ته فاوردهم النار نو دا فرعون به راولي دوی اور د دوزخ ته و بئس الورد المورود دلته تشبیه د جهنم د دغه سره ورکړه د نیر سره نیر سره اوس خو نه دي پخوا به خلکو داسې کار کو چې دا ښځې نه دي دا به یو واله وه یو نهر به او هغې له به تلل او د هغه ځای نه به یې منګي راډکول چې هغه کوم ځای نه به خلکو منګي راډکول هغې ته به یې ګودر وی سندرو کې خو ویلي دي که نه ګودر دلته یې ما ویل د جهنم مثال ورکړه دغه سره دغه نهر سره او څنګه چې نهر نه خلک اوبه راخلي او د زړه دا تنده پې ماتوي دقسې روره دا یو جهنم یو نهر دی او دا خلک دی ګودر ته ورځي خو په ګودر کې خلک ما وې د زړه تنده ماتوي دلته پې د دوی لا دغه زیاتیږي هغه ګرمي و بئس الورد او ډیر بد ګودر دی و بئس الورد او ډیر بد ګودر دی المورود چې هغې ته راتله کړی شوي دي و اتبعو او د هغوی پسې شو و اتبعو د فرعون او د هغه ملګري چې دي د هغوی پسې شو فی هذه په دې دنیا کې د هغوی پسې شو په دې دنیا کې لعنتا لعنت نن چې سړی وي وی الله دې په فرعون او دغه په قوم لعنت وکړي دا ځان سره وایي الله دې په فرعون او دغه په قوم باندې لعنت وکړي و یوم القیامه او پر ورځ د قیامت په قیامت کې به هم دا ملایکې په دوی باندې لعنت وایي بئس الرفد المرفود رفد انعام ته وایي رفد امداد تم وایي رفد عطا انعام هلکه خلک چې یو کار وکړي انعام ورکوي که نه ورکوي فرعون او د هغه قوم هم یو کار کړی دی او په انعام کې به الله څه ورکوي جهنم بئس الرفد المرفود ډیر بد دی انعام المرفود چې هغوی ته ورکړی شوی دی ذالک دا واقع چې وشوې هغه د نوح علیه السلام نه راشروع کې تر د موسی علیه السلام پورې ذالک دا واقع چې دي من انباء القرا دا د هغه خبرونو د کلونه دي من انباء القرا دا د خبرونو د کلو نه دي قرا کلو ته وایي دلته ذکر د کلو دی مراد تی خلق دی نقصه علیکا من بیانو دا خبر علیکا پتا دا کلی څنګه دی دو قسم دی منها بعضې د دې کلونه قائمون په ځای ولاړ دي آباد دي بعضې د دې کلو نه هغه قایمتون په ځای باندې ولاړ دي آباد دي وحسید او بعضې داسې دي چې هغه وارکړې شوي دي حسید معنی کوي لوکړې شوی تاسو چې غنم اورې به لوې کې نو سی اوار شي وحسید او هغه وارکړې شوي دي لکه د لوط علیه السلام دغه ګورې نو کلی د نوح علیه السلام کلی ګورئ نو ته به وایې چې دا کلی روان شو نو دا خو به ظلم نی وی نعوذ بالله وما ظلمناهم من ظلم نو کړی د هغوی سره ولکن ظلمو انفسهم لیکن هغوی ظلم کړی د خپلو ځانونو سره هغوی داسې کارونه کول چې هغه کارونه سبب د عذابو دوی وی بیا مسله د توحید ده دغه مشرکانو کافرانو چې دا وازونه غیبانه به کول یا لات مدد یا منات مدد یا عزا مدد او دی به وی دا مونږ ته را رسیږي نو هلکه دا به کله را رسیږي چې د خدای عذاب د باندې راغی او تاسو ته نه را رسیږي او د الله عذاب نه هم نشي خلاصولی نو دا به کمې پورې ودي را پاسیږي به نه څنګه دی فما اغنت عنهم نو فیده ونه رسوله هغوی ته فما اغنت عنهم نو فیده ونه رسول هغوی ته آلهتهم التي د هغوی هغه معبودانو یدعون چې هغوی عبادت کو من دون الله بغیر د الله نه من شیئن څه شی لما جاء امر ربک کله چې راغی حکم د رب ستا وما زادوهم او دې معبودانو زیات نه که د خپلو عبادت کوونکو دپاره وما زادوهم او دی معبودانو زیات نکه د خپل عبادت کوونکو د پاره غیر تطبیب بغیر د هلاکت نه غیر تطبیب بغیر د هلاکت نه وکذالکم دقسی دا یوازې د دغه کلو پورې خاص نه ده ښه دا د الله عام قانون دی وکذالکم دقسی اخذ ربک نیول دي د رب ستا اخذ پکړ چې تاسو ته وایي هم دقسې دي نیول د رب ستا اذا اخذ القرا کله چې الله ونیسي خاوندان د کلو کله چې الله ونیسي په عذاب بیا خلاصي نی وهي ظالمه په داسې حال کې چې دا کلي ظلم کوونکي ان اخذه یقینا پکړ د الله نیول د الله چې دی علیم هغه درناک وي شدید سخت وي ان فی ذالک یقینا په دې واقعو کې لآیتا یو لویه نښه ده د الله د قدرتونو لمن خاف عذاب الاخره د هغه چا دپاره چې څوک یریږي د عذاب د آخرت نه ذالک یوم دقه قیامت چې دی یوم دا یو ورځ ده مجموع له الناس چې راجمع به کړی شي د دې دپاره خلکو دا یو ورځ ده مجموع چې راجمع به کړی شي له الناس د دغې ورځې دپاره خلک وذلک او دقه ورځ چې ده یوم دا یو ورځ ده مشهود چې په هغې کې به ګوۍ وکړی شي که د مشهود د شهادت نه والی مشهود په هغې کې به ګوۍ وکړی شي یا مشهود دا که د شهود نه والی مشهود هغې ته به حاضري وکړی شي مشهود حاضري به ورته وکړی شي نو وایي دا به کله وما نؤخره موږ نه رستو کوو دغه ورځ الا لاجل معلوم مګر یو نیټې معلومې ته لاجل معدود یو معدود منه شمار کړی شوی یو نیټه معلومې نږدې ته دا به څنګه روځي دا د قیامت ورځ به څنګه وي یوم دا یو ورځ ده یاتې چې دا ورځ راشي د قیامت ورځ دا یو ورځ ده چې دا راشي نو لا تکلم نفس خبرې به ونه کړي هیڅ یو نفس الا باذنه مګر د الله په اجازې دا داسې معمولي ورځ نه ده الله دې معافي وکړي چې دا ورځ راشي څوک به د الله د اجازې نه بغیر خبره نشي کولی نه به څوک شفاعت کولی شي نه بل څه چې کومې پورې الله اجازه نه کړي فم... خا په قیامت کې به څه حالت وي په قیامت کې به هم دوه پارټۍ وي ښه دا ټول انسانان دا به یو نامه به شقیون پارټي نامه به شقیونی او یو پارټي به سعیدون سعید شقیون بدبخته د دې مشر او لیډران به دا فرعون او دا هامان او دا دغی کافران او د دې بلې پارټۍ مشران به چې دي انبیا یي فمنهم نو بعضې د دې خلکو نه چې په میدان حشر کې ابسی شقیون هغه بد بدبختی و سعید او خوش قسمت بی نیکبخ بی شقیون بدبخت سعید نیکبخت الله به د شقیون سره د بدبخته پارټۍ سره څه معامله کوي فاما الذین شقو هر هغه خلک چې هغوی بدبختی ففي النار استغفر الله هغه به په اور د دوزخ کې لهم فیها وی به د دوی دپاره په دې اور کې زفیرون وشهیق چغې سورې چغې سورې زفیر زفره یسفرو دغه ته ویې دا سا چې وباسې او شهیق دی ته وایي چې دا بیا راکاږې دا سړي باندې چې غم راشي که نه داسې کوي دا چې وباسې دا زفیرون شو او چې دا راکاږې دا شقیون شو چغې سورې نه به یې څوک اوري نه به پرې د چا رحم راځي خالدین فیها همیشه به یې په دې کې ما دامت السماوات والارض کمی پوری چی بی اسمانونه او زمکی په دې جهنم کې به دوی وي ما دامت السماوات خیال کوي ما دامت السماوات والارض کمې پورې چې وي اسمانونه او ځمکې دا جهنمیان به په جهنم کې وي کمې پورې به چې کمې پورې اسمانونه او ځمکې مراد د اسمانونو نه څه شی دی د جهنم اسمان او د ځمکې نه څه دی د جهنم ځمکه نو جهنم ته چې سړی لاړ شي نو د جهنم اسمان هم بیا همیشه یي ختمیږي نه او د جهنم ځمکه هم همیشه یي مذهري استاد وایي اسمان څه ته وایي هر شی چې ستا نه پاسي او په تا سورې کوي دا څه شی شو سما او دا دا سما دی د جهنم به همداسې دغه پردې وي د پاسه دا پردې به پې ته تاوي دی ته سما وي هر یو څیز چې ستا پې قدم برقرار اوسیږي هغې ته ځمکه وي وایه که نه ته چې دی پورې غر ته وخېږي کاڼې دی خو چې ستا دغه پې برقرار وي نو تاسو ته ځمکه وایه که نه نو دینه مراد دی دا د جهنم اسمانونه او د جهنم زمکه لیکن نور اکثر علما د دې بل مطلب وی دا محاوره ده ښه عرب نه دي عرب چې د یو شي همیشهوالی بیانوي وی دا کار به ونه کم چې کمې پورې اسمان او ځمکه څه مطلب دی همیشه زیاته خیال دی د عربو دا ځای د راغلی دی مطابق د محاورې د عربو عرب ماوي چې د یو شي مداومت او همیشهوالې بیانوي نو څه وایي کمې پورې چې وي اسمانونه ځمکه یعنی همیشه الا ما مګر هغه موده شاء ربک چې خوښه وشي د رب ستا څه وخت به داسې راشي چې الله تعالی به څه وخت دپاره دا د جهنمیان د جهنم نه وباسي نو هغه به کم ځای ته وباسي هغه زمهریر نه دی هغه کومه یخه طبقه چې د هغې ته ان ربک یقینا رب ستا چې دی فعال هغه کوونکی دی لما د هغې یرید چې الله اراده وکړي لما د هغې یرید چې الله اراده وکړي دا بله پارټي به څنګه وي و اما الذین او هر هغه خلک سعیدو چې هغه نیکبخته وي ایمان یې هم راوړي لوی سعادت دی او د ایمان په رڼا کې بیا اعمال هم کړي نو ففي الجنت وی به دوی په جنت کې خالدین فیها همیشه به په دې کې مادامت السماوات والارض چې کمې پورې اسمانونه او ځمکې دلته هم دا وایي مراد د اسمانونه د جهنم د جنت اسمانونه د ځمکې نه مراد دی د جنت ځمکه یا دا محاوره ده الا ما شاء ربک مگر هغه چې خوښ مگر هغه موده چې خوښه وشي د رب ستا کله نه کله به الله د جنت نم دا جنتیان وباسي تاسو ته به راشي مشکات کې هم ویلي دا د دې جهان جنت د جنتیانو د خوشحالۍ دپاره کله به دوی د جنت نه روځي نو داسې سیل ته به لاړ شي یو سیل ته به لاړ شي نو بازار به بازار او په هغه بازار کې به قسمه قسم نعمتونه قسمه قسم یو به په دې بازار کې تصویرونه لګېدلي د بدن شکل دا جنتی به راشي داسې به ورته ګوري چې دی وایي چې یاره په دغه شکل زه وینو الله به د هغه شکل هغسې کړي ابل به وایي چې زما داسې شکل وینو هغسې به کړي چې واپس لاړ شي جنت ته نو دا خورې به ورته وایي دا چېرته تللی وی دا رنګونه خو ستاسو څه عجیبه ښایسته دي دا بوی د نه ښایسته ځي دا چېرته تللی وی دی به ورته وایي هغه بازار ته تللي نو الا ما شاء الله ربک الله ما وی لوی نه لوی نعمت دا د دنیا نعمتونه ګورې داسې نمونې دي ښه یا د دنیا عذابونه هسې نمونې دي اصل نعمت د جنت دی الله دې زموږ نصیب اصل عذاب او مشکلات د دغه دي د جهنم الله دې موږ ته حفاظت راکړي عطاء ورکړه به غیر مجزوز چې هغه به کټ کېدونکي نه دا نه چې الله به یو میاشت ورکوي دوه میاشتې نه کټ کېدونکي به نی نو چې په دې خبره پوه شوې اصل خالق مالک مشکل کوشا څوک دی الله لایق د عبادت څوک دی الله هسې نه چېرته دی دا شک راشي چې لات هم دی منات هم دی بل هم دی فلا تکو ته مه کېږه فی مریتن په شک کې مما د هغه معبودانو نه یعبدو هؤلائی چې عبادت کوي دا خلک دا راپاسی د د خپلو بوتانو عبادت بلا دلیله کوي بلا دلیله څه دلیل ورسره نشته لکه څنګه چې د دوی پلارانو به عبادت کو بلا دلیله ما یعبدون دوی عبادت نه کوي الا کما یعبدو آباهم مګر پشان د هغې چې عبادت به کولو پلارانو د دوی من قبلو مخکې د دوی نه هلکه د دوی د پلار او د نیکه نه به چې تپوس وشو چې هلکه دا ولې وایي دا موږ ته د پلار او د نیکه لاره پاتې ده موجوده همداسې وایي و انا لموفوهم او یقینا موږ چې یو خامخا پوره ورکوونکي یو هغوی ته نصیبهم د حصې د هغوی نیکانو ته د نیکې حصه بد عملو ته د بد عملې حصه غیر منقوص چې هغه به کمیدونکي نه بس دی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم وفقنا لما تهم وترضى وجل آخرتنا خيرا من الأولى لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم يا الله تزمون رزاش یا الله خپل رحم په موږ باندې وکړي ربه زموږ تمام حالات اصلاح وکړي ربه ته زموږ د حالاتو اصلاح وکړي ربه د دین شوق موږ کې پیدا کړي ربه للهیت په اخلاص را کې پیدا کړي د دې کونې نه او د شهرت نه او د ریاکارۍ نه ربه ته زموږ حفاظت وکړي ربه خپل توفیق زموږ سره شامل حال کړي د خپل عظیم کتاب صحیح پوهه راته راکړي د خپل خوږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حدیثو هم صحیح پوه کړي خاص کر دا کوم کتاب مونږ وایو ربه مونږ ډېر کمزور یو په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 نصیب وګرځي د هر قسم پریشانو حادثو نه الله حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړئ چې د اهل اسلام څونه بیمارانی الله ورته شفا کامله ورکړي الله ورته صحت عاجله ورکړي خاص کر ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي زمونږ د ملګرو بچي دي بار په سفر باندې دي هغوی ته دعاګانې وکړي څه ملګري عمرې ته تللي دي هغوی له دعاګانې وکړي چې الله پاک روغ جوړ هغه راولي خاص کر ملک صاحب چې هغه تللی دی هغه هم را روان دی اتم تاریخ له هغه هم دعا وکړي چې الله پاک روغ صحیح سالم خپل وطن ته راولي زما یو دوست دی ډېر راباندې ګران دی په دې سبق کې دی او هغه دی ورځ دوه کې بره روان دی ما دوه ډېر په خپله خفه یم هغه ته هم دعا وکړي چې الله پاک کوم ځای ته دی لاړ شي الله دې سره د خپلو بچو خوشحال الله دې د خپل بچو له برکت ورکړي وصلی الله علیه